راځئ چې ټول سره یو موټی یو بدن شو ومؤمنو راځئ چې ټول سره یو تن شو درنو اوریدونکو اوس هم ستاسو پام راړو د الحاج مولوي عبدالهادي حماد صاحب یو اصلاحي بیان ته په دې هیله چې د پای تر شیبو راسره مل اوسئ او خپل کور په شو شو ګلانو او په شو شو ډول ډول جامو په دې باندې رنګین او ښایسته کړي او کوشش کوي چې د کوره څخه هر ډول کثافات وباسي کوشش کوي چې په خپل کور کې یو ارام او هوسا ژوند وکړي. په کور کې چې کوم مشکلات وي او کومې ستونزې او تکلیفونه وي هغه په خپل وس باندې له منځه وړي دا خو تاسو لیدلي دي په سترګو باندې هیڅکله به مو داسې سړی نه یي لیدلی چې د خپل کور دیوالونه دې ونړوي هیڅکله به مو داسې سړی نه یي لیدلی چې خپل کور دې تباه کړی او برباد کړی وي دا خو ښکاره خبره ده تاسو ټولو لیدلي دي دا خو د هر فرد شخصي شخصي کور دی او حقیقت دا دی چې مسلمانان هر چیرې چې پراته دي د دې ټولو یو کوپر دی، الاسلام ملة واحده، اسلام یو ملت دی، ټوله مؤمنان چې دي الله دې ته ورونو ویلي دي، انما المؤمنون اخوة. الله په قرآن عظیم الشان کې فرمایي، وایي بېشکه ټوله مؤمنان سره وروڼه دي. دا چې الله په قرآن کې هېڅ چېرې نه دي ویلي چې که په یوه قوم و هغه نو سره قریبان دي، که په یوه دین و هغه نو سره قریبان نه دي، بلکې په اسلام او شریعت کې قوم، قرابت دا مطلوب نه دی بلکې د عقیدې یووالی، د دین یووالی، د مذهب یووالی دا معتبر دی. تاسو د علیه السلام په ژوند کې وګورئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم کورنۍ، آنحضرت صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر و، په نبوي کورنۍ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اکا حضرت حمزه رضی الله عنه د اسلامي غزاو لومړی اتل او بې ساري بهادر او تر ټولو تکړه زمری و. په غزاو کې داسې برېښېدی لکه زمری غوندې. ابو طالب د رسول الله صلی الله علیه وسلم اکا وو، مسلمان نه وو، خو بیا هم د اسلام د دین خدمت ئې کاوه، د مسلمانانو خدمت ئې کاوه. ابو طالب چې د نبي علیه السلام اکا دی، هغسې کس دی چې نبي علیه السلام ته ئې ډېري ګټي رسېدلي وې، خو هغه به په دوزخ کې وي، کافر تر دنیا تېر سوی دی. حضرت حمزه رضی الله عنه هغه مسلمان و، ډېرې غزاوې یې کړې وې، خو کله چې دی شهید کېدی د احد په غزا کې په پوره مېړانه سره شهید شو، مګر ابوبکر چې د نبي علیه السلام د کورنۍ څخه نه دی، د هغه مرتبه پر لوړه ده، حضرت حمزه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اکا دی، مسلمان دی، لکه مخکې چې ما وویل په اکثرو غزاوو کې دی بې ساری بهادر و، پهلوان و، د اسلام د دین لپاره یې په پوره مېړانه او پوره حدمت باندې جهاد کاوه، غزاوې یې کولې او د نبوي کورنۍ څخه و، د رسول الله صلی الله علیه وسلم اکا و، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره محبت و. خو د ابو بکر رضی الله عنه مرتبه پر لوړه ده دا نو ولې؟ ښکاره خبره ده چې عزت او ذلت دا په مسلمانۍ باندې اړه لري، په تقوا او دیندارۍ باندې اړه لري. بلال حبشي. یو تورپوستی غلام وو، داسی مسکین او دربدره غلام وو چی پر بدن باندی ئې د اغوستلو جامه نه وه او د مکې مکرمې د قریشو څخه نه وو بلکه یو حبشی وو، تک تور وو، تک سپین غاښونه ئې وه، ژړې سترګې ئې وې. د دغه ځي خلک ټوله سپين پوستي يا غنم رنګه خلک وه مګر دی تک تور و په جسد باندي د دې ځايه اوسېدونکی نه و د مکې د خلکو سره په قوميت باندي شريک نه و بلکي تقريباً هغه روميان و دی حبشي و دومره ځيني لري و. بلال رضی الله عنه یو ډیر لوړ مقام لري مګر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قوم سردار ابو جهل کافر وو هغه به دوزخي وي رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه څخه نفرت کوي کرکه کوي مګر بلال رضی الله عنه د خپل زړه ټوټه بولي نو معلومه شوله چې مسلمانان د حق او رښتیا عقیده د یوې عقیدې پیروان دا سره قریبان دي، دوستان دي او په قرابت و په نسب باندې په دې باندې دوستي نه ده، بلکې په دې باندې که څوک د دې لارې تعقیب کوي، قوم پرستي، قرابت پرستي پر باطله باندې دا آتش پرستي ده، دا دوزخ پرستي ده. نو همدا وجه ده چې الله عزوجل فرمایي، انما المؤمنون اخوه، بېشکه مؤمنان سره وروڼه دي. نو راځو برته اصلې خبرې ته چې مسلمانان هر چېرې چې اوسېږي دا ټوله د یوه کور اوسېدونکي دي. مخکې ما وویل هېڅوک داسې نه کوي چې خپل کور تباه او برباد کړي، د خپل کور دېوالونه ونړوي، د خپل کور غړي په جنګ سره اخته کړي، داسې څوک نه کوي. که چا دا کار وکړي ټول خلک جاهل ورته وايي. نو دا چې مسلمانان په یوه کلي کې اوسېږي، په یوه ښار کې اوسېږي، په یو ملک کې اوسېږي، دغه مسلمانان ټوله د یوه کور دي، نو د دوی لپاره دا په کار ده چې دغه خپل کور اباد او ودان وساتي، د خپلو وروڼو تر مابینځ بغض و عناد له منځه یوسي، حسد و عناد له منځه یوسي. الله په قرآن کې فرمایي، وایي، فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم، د الله څخه ووېرېږئ، په خپلو منځو کښې اصلاح راولئ، نېکي راولئ. او بل ځای کې فرمایي، والصلح خیر، اصلاح راوستل، صلح کول د مؤمنانو تر منځ دا یو بهترین کار دی. دا د انسانانو طباعې، طبیعتونه دا هم فرق سره لري نو کله چې فرق سره پیدا شي حتما اختلاف رامنځته کیږي، اختلاف شته بلکې په پخوانیو پیړیو کې د حقانیو علماو تر منځ دا اختلاف راغلی نو کله چې د مسلمانانو تر مابینځ اختلاف رالی د دا نورو مسلمانانو وظیفه نو څه ده؟ د هغو وظیفه دا ده چې دغه اصلاح وکړي، د دې خلکو تر مابینځ موافقت راولي، دا خلک د شر او د فساد څخه راوساتي او د مادي ګټو په تاوانونو ئې پوه کړي، د حقیقي ګټو په اهمیت باندې ئې پوه کړي، نو دا د مسلمانانو وظیفه ده او که چیرې یو کس راولاړیږي، بالعکس یو دوه کسان سره خوابدي کوي. يو دوه کسان سره نږدې وي، د هغو تر مابينځ محبت يا اخلاص وي، يو بل کس ورځي د يوه خبرې ابل ته وروړي، د ابل خبرې، د ابل کس خبرې ابل ته وروړي، د دې لپاره که دوی تر مابينځ جلاوالی راشي، بېلتون راشي، دا خو نو مطلق حرام دي. او دا نبی علیه السلام دې کس ته نمام ویلی دی او دا کس چغولګر دی او دې کس ته نبی علیه السلام دوزخي ویلی دی په ځینو احادیثو کې دغه کس د بخښنې څخه استثنا کړې دي چې په ځینو مبارکو وختونو کې الله هر چا ته بخښه کوي خو داسې کس ته بخښه نه کوي نبی علیه السلام فرمايي، ووايه د انسان چې کوم په وجود کې څومرې رګونه الله پيدا کړي دي، بې شماره زيات رشتې، رګونه، غړي، پلې دا د انسان په وجود کې شته. دا د انسان لپاره صدقه ده. کله چې هره ورځ لمر راخيژي، لويژي، دا ټوله ورځ لمر ختل، لوېدل دا د انسان لپاره صدقه ده. کله چې يو مؤمن مسلمان د دوو ورونو تر مابينځ د اصلاح ګامونه اخلي، او کله چې یو څوک د دوو مسلمانانو تر مابینځ د عدل فیصله کوي، دا د دوو مسلمانانو تر مابینځ د عدل فیصله کول یا اصلاح راوستل دا د هر چا لپاره ده، که چیرې د یو سړي ورور د بل چا سره مخالف جوړ شوی وي، جنګ یې کړی وي، نو د دغه کس چې دا ورور یې جنګ کړی دی، ورور که یې ملامت و، نو ده ئې دفاع وکړل، د هغه په مخالفت کي ودرېدئ، د الله قانون ئې مات کړ، د الله په مخالفت کي ودرېدئ، دی د ده ورور ظالم دی، که چیري د ده زوی وي، د ده زوی ظالم دی، که چیري د ده پلار وي، د ده پلار ظالم دی، پر یو مظلوم باندي ظلم کوي او مظلوم د الله دوست دی، نو د مظلوم په صف کي الله ولاړ دی، ته د الله په مقابل ودرېدلې. خو زموږ په ټولنه کې دا شی شته، تاسو وګورئ شاوخوا خصوصاً په سارا او لورو ځایو کې که چیرې د یو کوره څخه یو سړی را ولاړ شو قتل یې وکړي دا نور روڼه قریبان یې څه کوي را ولاړیږي دا خپل ورور پټوي په کور کې وایي نو هغه خلک چې راځي وژني یې. پټييه پيسې وله ورکي وايه ستي لري ځاي واي بر لاړ شه بل ولايت ته پاکستان ته ولاړ شه چيري ولاړ شه چي خلک دي ونه وژني يا قاتلان در پسې در نه شي که چيري حکومت خلک يا بل څوک پسې راشي چي دا قاتل څوک شو دوي درواغ ورته واي واي نشته موږ نه يو په خبر هغه واي تاسو ته معلومات هم نشته واي يا دا کس چي دغه ظالم چي په ناحقه باندې قتل کړي دي ددي قريبان د الله سره په جنګ اخته دي. ځکه هغه بل کس مظلوم دی ده قتل کړی دی دی قاتل دی نو د مظلوم په صف کې الله ولاړ دی ته د ظالم په صف کې ودرېدلې د مظلوم په صف کې الله ودرېدی ستا د الله سره مقابله ده نو ته به د الله سره میدان وګټې یا هیڅ هیڅکله نه پکار دا ده چې ته شريعت فيصله کړي پکار دا ده چې څه الله او رسول وايي هغسې وکړې عبدالله بن ابي بن سلول يو ورځ رسول الله صلی الله عليه وسلم ته بې عزته کس ويلي وه مسلمانان يې بې عزته خلک بللي وه مفصله کیسه یې اوږده ده ما په نورو خطباتو کې هم دغه خبره تکراري یاده کړې ده د ده زوی عبدالله نومېدی، عبدالله بن عبدالله بن ابی بن سلول، دا د ده زوی چې هم نوم یې عبدالله و، دا چې کله مدینې منورې ته رسېدل، د مدینې د ښار د باندې ئې خپل پلار ته توره کش کړل، ول ئې پلاره! تا رسول الله صلی الله علیه وسلم او اصحابانو ته بې عزته ویلي دي، نو ته به اوس پر دا ځای باندې دا خبره کوې چې د الله رسول عزت لري، اصحابان عزت لري، او الله عزت لري زه بي عزت او بي ذليل کس يم دا خبره به کيې که نه يي زه به ستا سر په توره باندي ووهم پلار يې ورته وايي اې زويه ما خو ته کوچنی لوی کړي وې ما خو ستا سره محبت وو ما خو تاته پيسې مصرف کړي وې تاته مي جامې پيدا کړي وې تا به زما پخوا عزت او احترام درلودی نن ته د مکې مکرمې يو مهاجر کس راغلی دی د هغه پر سر باندي زما سر په توره وهې زوی ئې ورته وايي چې اې پلاره! حقیقت او باطل دا سره مقابل دي، زه غواړم چې د حق تابعدار جوړ شم، هیڅکله ستا په باطل صف کې نه شم درېدلی، ته د الله پیغمبر ته څنګه بې عزته وایې، حال دا چې ته بې عزته او ذلیل څوک یې، د الله د پیغمبر سره عزت. حق فیصله نو دا وه چې د اسلام لپاره، د حقیقت لپاره، د الله لپاره د پلار په مقابل کې ودرېده. نو ته هم که ستا ورور وي، که ستا زوی وي، که ستا پلار وي، چې پر باطله باندې ولاړ وي، دا کس د باطل په کتار کې ولاړ دی، ته به یې تر لاس نیسې، دا مظلوم په صف کې به درېږې، دا مظلوم حمایه به کوې، د هغه تر شا به درېږې، دا خپل ورور به تر لاس نیسې، وایې ولې ظلم کوې، ولې ناروا کوې، ته د قیامت په ورځ باندې د الله د عذابه ما نه شې خلاصولی، او که چېرې زه د مظلوم دفاع وکړم، دا د مظلوم دفاع کول دا ما د الله د عذابه خلاصولی شي. خپل ظالم ورور، ظالم پلار، ظالم زوی ته به دا وايې چې زه ستا په وجه باندې د الله په مقابل نه شم درېدلی، ځکه الله پر هر چا زورور دی. نو په دې خاطر باندې الله وايي، تاسو اصلاح وکړئ. اصلاح دې ته نه وايي چې ته د یو ظالم ملاتړ وکړې، ته د خپل قریب ملاتړ وکړې، ته به په عدل فیصله کوې. نبي علیه السلام فرمایي، وایي د انسان ټول رګونه، د انسان ټول غړي دا صدقه ده او لمر چې راخېژي لوېږي هره ورځ دا صدقه ده ستا لپاره. ای مسلمانه! که چېرې تا په عدل فیصله کول، څونه ورځې څونه شپې تېرېږي، د انسان په وجود کې څومرې غړي دي، دا ټوله نبي علیه السلام تا ته د زېري په ډول وایي چې دا ستا لپاره صدقې دي، ګټې دي. سرمایه ده خو خبره دا ده چې ته به په عدل فیصله کوې د ظالم دفاع به نه کوې او د مظلوم حق به و مظلوم ته رسوې په بل حدیث کې راځي وعن ام کلثوم بنت عقبه بن ابي محيط رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فینوی خیرا او یقول خیرا متفق علیه نبی علیه السلام فرمایي، وایه هغه کس دروغجن نه دی چې هغه د دوو مسلمانانو تر مابینځ د اختلاف د له منځه وړلو لپاره د یوه کس په اړه باندې خبرې وکړي، مثلا د احمد او د محمود تر مابینځ مخالفت دی، احمد و محمود ته کوچورد وايي، محمود و احمد ته کوچورد وايي، يو د بله بد سره وړي، غيبت سره کوي. ته را ولاړ سه و محمود ته ووايه چې احمد ستا سه بد نه وړي. احمد ستا د مسلمان ورور دی، ستا سره محبت لري، ستا صفت کوي او دا وايي چې زه د ده سره هيڅ مخالفت نه لرم. په دې د محمود زړه خوشحاله کېږي. دا خبرې که څه هم تا د ځانه وکړلې، اما. دې ته نبي عليه السلام دروغجن نه دي ويلي او يا د محمود د طرف څخه راشي احمد ته ووايه چې محمود ستا سره محبت لري اخلاص لري ستا څخه نفرت نه کوي ستا ستايش کوي ستا په اړه باندې نيک نظر لري نبي عليه السلام وايي وای دې دا کذاب نه ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا او بل حدیث کې راځي چې مسلم رحمت الله علیه روایت کړی دی په درو ځايو کي درواغ ويل چي د اصلاح په نيت باندي وي دا جائز دي هغه يو هغه ځای که چيري د مسلمانانو او د کفارو تر مابين جهاد وو تا يوه داسي توطيه جوړه کړل چي د مسلمانانو د ترقي لپاره وه د مسلمانانو د وينو د بچاوولو لپاره وه او د کفارو د بربادۍ لپاره و داسې یوه وینا دې وکړل، نبي علیه السلام وایي، دا درواغ نه دي او که چېرې یو سړی را ولاړ شو د دوو مسلمانانو تر مابینځ د اصلاح لپاره یې خبره وکړل لکه مخکې چې مې مثال ووایه د یوه طرف څخه ورغلې او بل ته یې وویل چې مقابل لوری ستا سره مخالفت نه لري بلکې ستا سره محبت لري. او یا هغه مقابل لوري څخه بیا رالی دې بل طرف ته یې وویل چې ستا سره هغه ستا مخالف مخالفت نه لري هغه ستا سره دوستي لري ستا سره روغه جوړه کول غواړي داسې خبرې دې وکړلې د دې لپاره چې دا فساد له منځه ولاړ شي نبي علیه السلام وایي دې ته درواغ نه ویل کېږي د جنګ په اړه باندې کله چې د خندق غزا کېدل، غزوة الاحزاب، نو په دې ورځ باندې د مسلمانانو لپاره ډېره ستړې ورځ وه، ځکه لس زره کافران راغلي وو، ټوله مدینه منوره یې محاصره کړې وه، غوښتل یې چې مسلمانان بیخي له منځه یوسي، بیخ یې وروکاږي، د شا او خوا ټولو قومونو، که یهودیان وه، که نصرانیان وه، که د مکې قریش وه، که لرې وه، که نژدې وه، ټول عرب را چاپېره شوي وه، پر مدینه منوره باندې د مسلمانانو تعداد هم ډېر لږ و، غوښتل یې چې رسه د مسلمانانو وباسي په خپل کم عقله فکر سره نو کله چې مدینه منوره محاصره کړې وه نو د بنو غطفان د قوم څخه یو کس رالی و نبی علیه السلام ته یې وویل چې یا رسول الله زه مسلمان شوی یم ته ماته امر وکړه زه د کافرانو لپاره څه وکړم؟ د کافرانو د بربادۍ لپاره څه وکړم؟ نبي علیه السلام ورته وویل چې ته خو یو سړی یې، ته نه شې کولی چې دا د کافرانو دا دومره لوی پوځ او قوت دا مات کړې. ته داسې وکړه، د دوی د ډېرو قومونو تر مابینځ اتفاق و اتحاد دی، دا د دوی اتفاق سره ور وشکوه. نو هغه صحابي رالی د لومړي ځل لپاره بني قريظه قوم ته ورلی، بني قريظه قوم چې وو دا يهوديان وه، د مسلمانانو سره د اوربند تړون درلودی، خو کله چې دغه غزا پېښه سول په دغه حساسو او نازکو حالاتو کې يې خپل اوربند مات کړ، نو مسلمانانو ته يې وويل چې زموږ او ستاسو مابين نور تعهد نشته، اوربند نشته. تاسو په موږ چی مرسته کولای شوی کوی موږ په تاسو مرسته کولای شوی کوی موږ ځو د کفارو سره یوځای کیږو د کفارو د لشکر حمایه کړو نو دا صحابی رالی بنی قریظه قوم ته وویل ولی خلکو قریش خو راغلی دی بنو غطفان قومونه راغلی دی د خیبر یهود راغلی دی نور حوازن او ثقیب قومونه راغلی دی غواړی چی د مسلمانانو سره جنګ وکی که چیری دغه قومونه کامیاب شوه خو تاسو ته به یو شی درکی که چیرې کامیاب نه شوه، ناکامه شوه، دوی به ولاړ شي پر خپلو لارو باندې، خپلو وښارو ته به ولاړ شي، خپلو وطنو ته به ولاړ شي، تاسو خو دلته د مسلمانانو همسایه ګان یاست، د مسلمانانو سره تړلي یاست، نو بیا به دوی ستاسو دفاع نه کوي، مسلمانان خو پر تاسو زورور دي، پر تاسو غښتلي دي، تاسو به له منځه یوسي. نو زه تاسو ته یوه مشوره درکوم، هغه مشوره دا ده چې تاسو د قریش څخه یو څو کسه په تضمین واخلئ، دوی ته دا ووایاست، وا ای قریشو! که تاسو کامیابه شواست، هم به په موږ سر نه وګرځوئ یا به یو لږ شی راکړئ، او که ناکامه شواست، تاسو به پر خپل سر ولاړ شئ، موږ به دلته د مسلمانانو د اور خولې ته وتړئ، مسلمانان به موږ تباه او برباد کړي، نو څو کسان موږ ته په تضمین راکړئ. چې دا زموږ سره په ضمانت وي چې تاسو بیا زموږ دفاع کوئ. بني قریظه قوم خبر نه وه چې دا سړی مسلمان شوی دی. بني قریظه قوم دا د ده خبرې بیخي خوښې شوې او ورته ویې ویل چې ښه خبره ده. بیا هغه صحابي راغی و قریشو ته ویل ای قریشو تاسو خو پوهېږئ چې بني قریظه قوم پخوا د نبي علیه السلام سره تعهد درلودی اوربند یې درلودی او بیا ستاسو په خاطر باندې هغو اوربند مات کړي او مسلمانان سخت ورته په غصه دي، ورته په قهر دي. اوس بني قریظه قوم غواړي چې د مسلمانانو سره بېرته روغه جوړه وکړي. نو اوس دوی راولاړېږي، ستاسو څخه یو څو کسه په په ضمانت غواړي، په یو بهانه یې درڅخه غواړي، که راغی مسلمانانو ته سپاري. روغه به راوسره کی ستاسو ژوندی خلک به اسیران کی و مسلمانانو ته به یې په لاس ورکی پام که چیری بنی قریظه قوم ستاسو څخه خلک وغوښتل وار یې نه کی نو قریشو ټول چی دا خو دی ډیره ښه مشوره راکړه دا خو ښه نظر دی ښه دی چی خبر دی کړو که نه نو تا موږ ته نه وای ویلی موږ خو خلک په لاس ورکول او دوی به مسلمانانو ته ژوندی په لاس ورکړی وای نو کله چی دا د جمعې شپه وه، د جمعې ورځ هم تېره شوه، د شنبې په ورځ باندې قريشو بني قريظه قوم ته سړی ور واستوئ چې پر موږ باندې فشار دی، تاسو پر مسلمانانو باندې د هغه طرفه څخه حمله وکړئ، موږ به د دې خوا تعرض وکړو. بني قريظه قوم په جواب کې ورته وويل چې يو خو د شنبې ورځ ده، د شنبې په ورځ موږ جنګ نه کوو. او دوهمه خبره دا ده چې موږ په تاسو باور نه لرو، تاسو موږ ته یو څو کسه په تضمین راکړئ نو بیا به موږ ستاسو سره ملاتړ وکړو، ستاسو دفاع به وکړو، که نه نو موږ په تاسو باور نه لرو، سبا به تاسو ناکامه یاست، ځئ به پر خپل لار باندې، موږ به د مسلمانانو و توري ته وتړئ او که کامیابه شواست هم به څه امتیاز رانه کړي، موږ ته په تضمین خلک راکړئ بیا موږ ستاسو سره کمک کوو. بني قریظه وو چې دا خبره قریشو ته وکړله، قریش دستي پوه شول چې اوه دا خو هغه هغه سړي موږ ته ښه ویلي وه، دا خو رښتیا زموږ څخه خلک په تضمین غواړي، غواړي چې مسلمانانو ته یې په لاس ورکړي، قریشو پر دوی باندې اعتماد پورته کړي، ولیا موږ ستاسو سره هیڅ ډول تړون نه کوو، نه موږ خلک تاسو ته په تضمین درکوو، بني قریظه قوم وو چې تاسو په تضمین خلک نه راکوئ، موږ ستاسو ملاتړ نه کوو. نو د کفارو یو لښکرو تر مابین دی چاک پیدا شو نور لا عوامل یې هم وه چې بالاخره د کفارو پوځ مات شو الله بادونه پر مسلط کړل مسلمانان کامیاب شول داسې یو څوک چې را ولاړ شي چې د مسلمانانو وینې د تویولو څخه را وګرځوي ځکه د دوی خو دا اراده وه چې ټول د مدینې مسلمانان ووژني. دا صحابي وو دغه مېړانه يې وکړل د مسلمانانو وينې تويول يې راوګرځول د کاميابۍ لپاره يې د مسلمانانو هڅه او کوشش وکړي داسې يو توطيه يې جوړه کړل دا جائز که چېرې دغسې توطيه د دوو مسلمانانو د مخالفت د له منځه وړلو لپاره ته وکړې تا ته جائز دي ځکه ما درته وويل مخکې چې ټوله مسلمانان د يوه کور خلک دي الاسلام ملة واحدة اسلام يو ملت دی په مابينځ کې هيڅ مخالفت و چاک نه لري، مسلمانان ټوله د يوه کور خلک دي، هيڅکله داسې نه کيږي چې يو سړی را ولاړ شي د خپل کور د خلکو په مابينځ کې دې مخالفت پيدا کړي، د خپل کور د خلکو تر مابينځ دې جنجال او بدخوندي و ضلالت پيدا کړي، هر سړی کوشش کوي چې خپل کور اباد کړي، د خپل کور په منځ کې يو ارامه او خوشحاله فضا راولي، کور ته ترقي و پيشرفت ورکړي. نو د مسلمانانو لپاره هم دغه په کار ده چې په ټولنه کې خلک سره ناراضه وي، دوی یې سره خوشحاله کړي، اصلاح یې وکړي او د داسې کارو څخه لاس واخلي چې د اتفاق و اتحاد پر ځای باندې مخالفت راولي. دا خو نو هغه بیخي بد حالت دی. بل حدیث کې راځي، وعن عائشة رضی الله عنها قالت، سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم، د دوو نفرو سره جنجال و او غږ ئې لوړ شو. دا یوه کس وا بل ته زارۍ کولې چې ستا پر ما باندې پور باندې دی، ته دا پور یو څه را معاف که او زما سره نرمي وکه، پر ما مهرباني وکه. دا یو سړی داسې ورته وایي. او بل سړی ورته وایي، په الله دې مې قسم وي که پیسې در پرېږدم ټولې به راکیې او علاقه یا سهولت در سره وکم. نبي علیه السلام چې دا خبره واورېدل د کوره څخه راووتی او ویې ویل، قل اين المتعالي علی الله هغه کس څوک دی چې د الله سره مقابله کوي او قسم مې په الله سره واخیستی چې د الله لپاره به هیڅ نه کوي د الله په مخالفت کې به درېږي هغه ستاسو د مهربانۍ او نرمۍ غوښتنه کوي او ته په جواب کې ورته وایه چې والله که داسې وکړم هغه صحابي چې دا خبره واورېدل دستي یې وویل، فقال انا یا رسول الله فله ای ذلک احب ول یا رسول الله دا زه یم زه نور څه نه وایم دی چې هر څه راته وایي نور زه هغسې کوم که ټوله پور نه راکوي هم یې منم که نیمۍ راکوي هم یې منم د نبي علیه السلام دا خبره چې واورېدله چې ته د الله په مقابله کې یې او ته پر دې قسم کوې چې خیر به نه کوم، هغه ستا څخه د خیر غوښتنه کوي، ته وایې زه خیر نه کوم، هغه الله تا ته شفیع کوي، وایي د الله لپاره زما سره مرسته وکړه، ته د الله مقابله کوې، د الله د نامه احترام نه کوې، بلکې الله رحم خوښوي، ته د رحم څخه لرې پاتې شه. نو په دې حديث کي دا پيغام دی چي اصلاح په هر قيمت چي وي راځي سړی به داسي هم نه کيږي چي د اصلاح لپاره وچ کلک رډ دريږي تاسو ته ليدلي ځيني وخت داسي وي چي يو څو مسلمانان را ولاړ سي د يو دوو خلګو تر مابينځ اصلاح کوي دا يو کس ته چي ورسي وايي داسي وکه د دې بل مسلمان سره روغه جوړه وکه دی ورته وايي وي ولاک يې وکه آخر داسي کفري الفاظ دا ووايي داسي مي لا هم اورېدلي دي وايي چي خدای راته ويلي ولاک ورسره وکه داسې مې هم اورېدلي دي چې طلاق يې دې راباندې کې وکړ، داسې مې هم اورېدلي دي. نبي عليه السلام دا حديث، دا پيغام خلکو ته ښيي چې يا څوک چې ستا څخه د نرمۍ غوښتنه وکړي، څوک چې ستا څخه د اصلاح غوښتنه وکړي، صلح د الله خوښه ده، الله امر په کې، نو ته هغه شی خوښ کړه چې د الله خوښ وي او نا اصلاح، فساد، د دې څخه د الله نه پرک کېږي. الله بد کي د بد ورته وايي دې ته نو ته چې د الله بد وي هغه خوښوې چې د الله خوښ وي هغه ناخوښوې دا د الله سره مقابله ده دا مه کوه د نبي عليه السلام په دې حديث کي دا پيغام دی حاصل دا مطلب دا چې ټوله مسلمانان يو ملت دي الاسلام ملة واحده اسلام يو ملت دي او د دې یوه ملت مثال داسې دی لکه د یوه کور انسانان. مخکې ما مثالونه وویل، د نوح علیه السلام زوی و، د پیغمبر زوی و، کافر و، د مسلمانانو د ډلې څخه جلا شو، مسلمانان کښتۍ ته وختل، دی په قار طوفان کې غرق شو. د لوط علیه السلام مېرمن د پیغمبر مېرمن وه، کافره وه، نبوي کورنۍ یعنې د لوط علیه السلام کورنۍ د هغه څاره څخه ووتل، فلاح او نجاح ئې پيدا کړ او دا په داغه کور کي پاته سول او ښار چپه باندي واوښت. د نبي عليه السلام د نژدې قريبانو څخه ابوجهل، کافر وو، مشرک وو، غرق سو په عذاب کي ابد د دوزخ ځای دی. د نبي عليه السلام اکا چي د نبي عليه السلام ډېر کومکونه ئې هم کړي وه کافر وو ابد به ئې دوزخ ځای وي. هيڅکله مشرک لره جنت نسته کافر لره جنت نسته. نو مسلمانان په یوه ډله کې دي، په یوه کښتۍ کې سپاره دي، په یو ښار کې اوسېږي، د یوه کور خلک دي، د دوی دا مسؤلیت دی چې په خپل مابینځ کې فسادونه لرې کړي، په خپل مابینځ کې اصلاح راولي، که د دوو مسلمانانو تر مابینځ مخالفت شي، د دا نورو وظیفه دا ده چې دا مخالفت یوسي. او دا مخالفت له منځه یوسي، تر مابینځ اصلاح راولي، څو آیاتونه ما تلاوت کړل، په ټولو آیاتونو کې دا خبره وه چې تاسو اصلاح وکړئ، د نبي علیه السلام په ډېرو احادیثو کې دا خبره وه چې تاسو د مسلمانانو تر مابینځ اصلاح راولئ، په هر قیامت کې وي، آن تر دې که چېرې ستا په درواغو ویلو کې یې لا هم دا اصلاح راوله. دا د نبی علیه السلام امر دی دا ستا کور دی خپل کور ته ترقي ورکړه فساد مه راوړه په خپل کور ته خپل کور ته داسې اوسایز تر وبخښه لکه ته چې خپل شخصي کور ته ډول ډول پردې راوړې ډول ډول یې ابادوې خپل کور نه نړوې په خپل کور کې مخالفت نه راولې دا کلی هم ستا کور دی دا ښار هم ستا کور دی دا ستا مسلمانان وروڼه دي نو الله عز وجل موږ او تاسو ته توفیق را نصیب کړي چي هغه لار چي زموږ د دنيا او د آخرت ګټه ده هغه لاره تعقيب کړو وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وما توفيقي الا بالله. راځئ چې ټول سره یو موټی یو بدن شو و مؤمنو راځئ چې ټول سره یو تن شو و مؤمنو راځئ چې ټول سره یو تن شو وحدت ما یاد کامیابی